د وریځې پشان د د د سر د پاسه وي د وریځې پشان دا د د سر د پاسه وي علماء لیکلي وي دغه وخت مرګ ګوره خطرناک دی وره بګي په خبره باندې ایمان چون کی داغه انوارات سي نو داوی د د د سر د پاسه پشان د وریه دی فیدا خرج من ذالک کله چې دی روزی د دغه عملنا چې واپس کی ول نو واپس کی او که خو خېنی شي نو هغه اصل ایمان شته خو بلا نور لري نو دې حدیث کې صح وعید رواه الترمذی او ابو داود د دې حدیث روایت امام ترمذی او امام ابو داود رحم الله کړه